کوم نه نقل دي معلوم دی المطلب الثاني المتصل بسم الله الرحمن الرحيم مطلب ثانی متصل حدیث تعریف ته دی لغتن دا دی چې دا متصل اسم فاعل دی د من اتصلنا د باب افتعالنا زده ان قطعا د دې زد راضی ان قطعا ويسمى هذا النوع بالموصول ايضا کمرفوع وی او کم موقوف وی مثال د متصل مرفوع بسنګي وای مالک عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله نبیه الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انه قال کذا امام مالک رحم الله د محمد ابن شهاب زهری نه روایت نقل کړي هغه د سالم ابن عبد الله نه هغه د خپل والد ابن عمر رضی الله عنه نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې داسې فرمایلی دي دا مثال د متصل مرفوع دی او متصل موقوف بسنګي مثال داغي مالک النافع عن ابن عمر رضی الله عنه نو قال کذا ایدا سے فرمایلی دا د متصل موقوف مثال لے هل یسمى قول التابعی متصلا آیا د تابعی قول تم متصل ویل کی دیشی یعنی علی الاطلاق دې ته متصل نه وایي اما مع التقید فجائز او که مقید وی نو بیا جائز دی وواقع فی کلام او دې په کلام کې دا واقع کی كقولهم هذا متصل الى سعيد ابن المسيب وإذا سعيد ابن المسيب تدا قول متصل له او الى الزهري امام زهري تا او الى مالك نو امام مالك رحمهم الله تا ونحو ذلك د دې غنتی قیل ویل شوی دی والنقطه فی ذلک نقطه پدې کې دا ده انها تسمى مقاطيعا چې دې ته مقطوع وای نو اطلاق د متصل په دې داسې د کل وصف لشین واحد لکه وصف یو شی یو ته به متضاد دین لغتن چې دواړو کې لغوي اعتبار سره تضاد وي جمع زیادت جمع زیادتن جمع د زیادتن دا او سقات جمع د سقتن دا او سقه چاته وی هو العدل الضابط دا عادل ته وی چې هغه د ضبط خاوند والمراد بی زیادت الثقه مراد په زیادت د ثقه سره سری ما نراه زائدن هغه چې وینو مونږه زائد من الفاظ د الفاظونه فی روایت بعض الثقات پر روایت د بعض ثقاتو کې د حدیث د پاره له حدیث ما دی او حدیث ته پاره اما رواه الثقات الاخرون لذلك الحديث هغه چې روایت کوي ثقات نور دی حدیث ته پاره اے نور ثقراویان د دې حدیث دغه زائد الفاظ نه ذکر کوي یو ذکر کوي نو د زیادت ثقات نه دغه مراد اشهر من اعتنا بها یعنی مشهور ترین حضرات چې چا د دې اهتمام کړي وی هذه زیادات من بعض الثقات فی بعض الاحادیث راتاو کړی دی متوجی کړی دی نظرونه د باز علماو فتتبعوها نید دی تحقیق شروع کړي واعتنو بجمعها او کشت کړه د دې د جمع کول او د معرفت د دې ومن من اشتهر بذلک هؤلاء الائمه او هغه چې مشهور دي په دې باندې د غائمه وهم ابو بکر عبد الله ابن محمد ابن زیاد النسابوری ابو نعیم الجرجانی ابو الولید حسان ابن محمد القرشی رحمهم الله تعالی دای دې د پارا ملا تړلې دا مکانو کو احانه به ان شاء الله بیا وایو ها